بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای پاک چې هغه ډیر مهربانه او بخښونکی دی قل هو الله احد وایا هغه الله پاک دی یوازې دی الله الصمد الله تعالی هیڅ چاته اړ نه دی او ټول هغه ته اړ دي